اول صفت تاغوی ایمان بالغیب اصلاح د عقیدی شو ایمان درې قسم دی مطلق ایمان ایمان مطلق او ایمان مقید مطلق ایمان دا عام دی کله به دې سره عملی او کله به نه ایمان مطلق بشرط لا تصدیق خالص چې اعمال ورسره نه ایمان مقید تصدیق سره د اقرار او د عمل نه ایمان یزید و ینقص مطلق ایمان او ایمان مقید زیادت او نقصان په اعتبار د اعمال سره ایمان مطلق کې زیادت او نقصان ناراضي زکا نفس تصدیق دی نو چې تصدیق ورخکت شو کم شو ایمان ختم شو د سره نو مومن دوی چی علم بالغیبی شتر بی بهار د الله تفسیر کوي تحریف طالب العلم ورتوي چې زمالاس کې سدي ویز څه خبرې وی ته مؤمن نشې تفسیر ماجدی بالکل د دې په عکس تفسیر کوي چې انبیا اولیاء عالم الغیب نه دي زکه که په غیب پوه شي نو دا اول صفت پکې ترانه غي چې یو امینون بالغیب داونه څه شی پټ نه دی حاضر ناظر دي تحقیقی جوابونه اول دا تحریف ته چې توای مومن سوا د الله نه علم غیب د بل چا سره نشته دویم غیب حقیقی نه دی مراد غیب مراد دی کله په عقل سره تبین شي دیوان اخوا ټک ټک کیده په عقل پتو لګی د چڅوک شته یو شی نو خکاری دا په حواسو پته ولګیده پیغمبر علی السلام ته د یوې خبرې علم نو لکه اصولو کې مون ذکر کړی وحی راغله جادو کې عشق کې د يهودنې په زهرو کې دریم جواب دا دی چې یو علم الغیب دی او دریم علم بالغیب دی دریم علم بالغیب دی علم الغیب چې غائب څیزونه ورته ټول ښکاریږي لکه چې حاضری ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا نکوي تاسو هیڅ عمل مگر من په تاسو باندې حاضر ناظر یو استفیزون فیه کله چې بحث شروع کوئ تاسو پاغي کی دویم علم بالغیب عالم شي سره د وصف د غائب والینا دي ته تصدیق بالغیب وی الله من لیدلې نه دی او زمنګ په یقین تصدیق دی نو آیات کریمه کې علم بالغیب دی علم الغیب نه دی تصدیق د دې تعلق د مفرد پورې نه راځي مرکب پورې راځي نو دا معنا څنګه کوي چې يعلمون بالغيب دلته کې اصل کې هغه اشیاء چې موصوف دي په وصف د غیبوبت سره د مؤمنانو پاغي تصدیق دی چې دا حق دی موجود دی الله ملائکه جنت دوزخ وما الى ذالک وصف عنوانی د موضوع معتبر وی په موضوع کې لکه الانسان حیوانون الانسان کې دا وصف داخل دی وصف د انسانیت اول ایمانیات تی په اعمالو کې لومبه مون ذکر کړي اساس او بنیاد د قران کریم قاعده ده چې کله یو فرد ذکر کوي او مراد تینا هغه نوع وی نو یو ان الصلاه عبادت بدنی کوي ترویج داغي کوي یقیمون الصلاة پابندی کوي دوی د مانزه مخکې عبادت قلبي ذکر شو نو دا عبادت بدني دی عبادات دری قسم دی قلبی بدنی مالی په دې کې لفظ د قیام راغی نوي او د هغې متعلق قیام راشي نو معنا حقیقي به نه مراد لکه عرب وی قامت السوق نو معنا مجازي مراد ده بازار کې یو نرخ رایج شي مروج شو صلات د اجسام د قبیلی نه نه دی بلکې د افعال د قبیلی نه دی فعل بدن نو د یقیمون الصلات معنا حقیقی نه د مراد او دراول بلکې مجازي معنا مراد ده کڅوک دا معنا کوي چې موږ په ولاړی کوي نو دا معنا بعیده ده اقامت د صلات دارنګي د هر شي دغه مناسب وي بیزاوی دا زه حل کړی دی چې قیام دلته په معنا د تعدیل سره دی دویم قیام دلته په معنا د معذبت سره دی دریم په معنا د تشمر لعاده الصلات چې په چستۍ او چالاکۍ سره کی سستی پکې تنه او سلورم په معنا د مطلق ادایګی سره اولی دو معنی تعدیل او مواظبت استعاره طبیعیه ورستنی دو معنی تشمر او مطلق ادائیگی مجاز مرسل يقيمون الصلاة تعديل الأركان کیږي. اوله معنی تعدیل چې د حدود ظاهری او باطینی لحاظ پکې ته وکړي کمې رانه شي اقامت په معنا د تعدیل الارکان دا د اقام العودنا مشتق محاوره امسا جوړای لرګی کوږ دی برابری اور کی کیږي به په ګټي کیږي اقامت په معنا د تعدیل سره استعاره تبعیه استعاره تبعیه د فعل د یو مصدر سره تشبیه ورکی او دا مصدر مشتقات به په مشبه کې مستعمله یقیمون د اقامت نه مشتق دی اقامت مجرد دی قیام قیام ادریدل اقامت یو شی پریوت او تا ادرو د تسویه الاجسام تشبیه دی ورکړه د تسویه الافعال سره تسویت الاجسام د پاره چې کوم الفاظ مستعملی ده مصدر او اقامت افعال کې دي مستعمل کو داغي مشتقات یقیمون په مشبه کې مستعمل شو د تعدیل الافعال د تسویه الافعال تشبیه دی ورکړه د تسویه الاجسام سره کوم مشتقات چې لکه دلته یو ټیمو د دې استعمال په تسویه الافعال کې په طریقې د استعاری تبعیه سره وجد تشبیه یو شی نیک شي سید شي تعدیل الارکان کې افعال هم برابر شي درست شي نو یقیمون معنی حقیقی نه د مراد بلکې دا د تسویه الافعال تشبیه د تسویه الاجسام سره ورکړی شوی ده او په معنا د تعدیل تبعیه زکه ده چې په فعل کې شو دویم معنا مواظبت همیشګری محاوره دا قامت السوق او مناسبت دا دی لکه څرنګه چې یو شی کو ګوګو تانیخ ک خسته شو په دغه شکل یو شی مروج شو نو حال خسته کیږي هلکه وای نرخ لا په ځای ولاړ نه دی. د اقامت استعمال په رواج کې حقیقت عرفیه د مواظبت او د مداومت سره د دې تشبیه په طریقې د استعاری تبعیه مشتقات یقیمون په افعال کې مستعمل شو اقامت په معنا د ترویج هغه مرغوب فيه او محتم بالشان وي بازار دې نخ پکې ولاړ نه دی الک صبر وکا چې د جوار نرخ معلوم شي په کوم شي چې مواظبت نه وي همیشګیري نه وي نو هغه مرغوب فيه نه په معنا د تعدیل او د مواظبت استعاره تبعیه دریم تشمر منسکی کو سالانه دی هر کار د دین او دا ماخوذ دی د قام بالامر و اقامه یو انسان یو کار په کوشش سره کوي دا هغه کیږي قام بالامر مقابل قعدا او تقاعد راځي قعد تقاعد سستای سبب لازم تی مراد شو. اقامت اصلی معنی سیده کول او دا ال راضی چي په سړي کي چستي او توانايي وي. يو سړی کو سالا دی، سست ناراست دی، څه به يو شی نيب کي. نو اقامه. قاضی مرسل او دې ته ویل کېږي ذکر د جز او مراد تینا کول قیام دې اووی مراد تینا ادایګی ده اقام یقیم کی همزه د باب افعال د تسیر د پاره براشي یقیمون الصلاة چې یو انسان منز او درولو والا جوړي قیام یو جز دی مراتنا په پابندۍ سره کوي لحاظ د ارکانو ساتي د ظاهري او باطنيو چوستۍ او چالاکۍ سره یې کوي سستی پکې ته نه وي همیشه یې کوي دا نه چې کله یې کوي او کله یې نه کوي یقیمون الصلاة ذکر د جز او مراد تینا کل پورا منز کی یقیمون الصلاة په معنا د ترویج مواظبت همیشګری قران کې زی په زی راضی قران کریم چې د مسلین او نور صفات مادح ذکر کړي مسلین لفظ ذکر کړي د معارج دویشتم کې اتلز امر قامت الصلات تشریح د اقامت الصلات اول اوقات تمانز بقرا دو سو اٹھتیس کی نسا کی روم کی ہود کی بنی اسرائیل کی توحہ ایک سو تیس اتم قنوت بقره دو سو اٹتیس نهم پابندی اندغ بقره لسم دوام معارج تیس یولسم اخلاص انعام ایک سو بہاسٹھ آثار او فوائد د منځه یولس تقوا دی آیات کی اجر عظیم بقره 277 معیت خاصه د باری تعالی مائده دولسم دوستی د الله مائده 55 لایق د دوستانه الله او رسول او مؤمنان آیات وی په حل حرمت ته مخلوق پر نو دوستی به د چا سره کوي الذين يقيمون الصلاه إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة پابندی کی دمانزه وم اخوت په دین کې او عصمت د جان او د مال سورته توبه 15 یو لسم اتم ګناهونه دی به عبا معاف شي هود یو سل څوار لسم نهم حصول د رحمت الهی سوره نور 56 لسم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر عنكبوت یولسم ذکر الہی سورت طه چاودا امر بالصلاه مفرد تسنیه جمع مذکر مؤنث شل پیری ذکر دی الذين يقيمون الصلاة امام محمد رحمه الله فرمایي یو کلی والا پدی اتفاق کو چې جمعات کې به موږ نه کوو یا اذان بنویو نو د زمانی بادشاہ بداغه سره قتال او جهاد کوي نو په اقامت کې بل ته دعوت شته اول متلفظ ویونکی د دې پیغمبر علی السلام چې مونږ کوي په شرعي طریقې سره د پیغمبر علی السلام په طریقې سره په سنت طریقې سره اقامت الصلاة کې یو ترویج جاری کول دویم همیشه کول درین نور خلقو تا داغی دعوت ورکول لکه د تبلیغی حضراتو دویم نمبر دادی یو سړی کله کوي کله نه کوي نو دې ته اقامت الصلات نه ویل کیږي لوبي لوباب ده چې مونږ کوي ظاهری باطنی شرایط تغیل حاس تعدیل همیشګیری، چستی او چالاکۍ سره او محاوره ځینې خلک دا وایي دوی منځلره نو د اودرولو معنا که چستی شي نو ټیک ده صحیح کوي او محاوره شته فلانه په مانزه اودراوه ماشوم صحیح طریقه ورته وخایه د اقامت معنا ایفاء الارکان والشرایط ظاهری فقها ذکر کوي او باطینی شرایط قران ذکر کړی دي وذكر اسم ربه فصلى عقیده دی برابر شوه نو بیا مونځ کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلو کما رأیتمونی اصلي نو مونږ کوي په طریقه د پیغمبر باندې اقامت بدی ته وي صلات قران کې دا لفظ 83 پیری ذکر دی او ماده 95 پیری ذکر ده مونږ همیشه لحاظ د ارکانو د شرایطو ملک اجرا عربی فصیح جبه ده جامع لفظ ذکر کړی دی په بل جبه کې د دې ځینی الفاظ داسې داغي پشان لفظ نشتا نو د دې وجه نه موږ قریب معنا کو چې سم کی منزل را پابندی د منځکې ما اوس عرض کو چې شرایط ظاهریه د منځه فقها ذکر کړي باطنی قران ذکر کړي عقیده به د شرک نه پاکي قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى د مشرک موز سموز نه دی اقامت الصلات نه دی د بدعتي موز مکروه دی په د پسې موز اسی گزارل دی از د شرایطو په کې رانه دی دا اله چې بدعت عملی بدعتی دی اعتقادی سره منشته دی نه نو تور پسې څنګه لکه نورانیان بریلیان قبر پرس ملګری چیرو لذین مو ورته یو ضبط مو جوړوي ځان له خپل منځ په څه طریقه کوي صلیخ رضی تکبیری اولا سره منځ فیده پکې شته ځکه د خلکو عقیده صحیح کیږي چې صحیح طریقې سره تبلیغي اقامت الصلات کې فیده دا ده چې سړی د فحشاو نه منع کوي سوال دا راځي چې د متقینو ذکر دی او صاف ذکر دی ټول ایجابي اوامر شته نواهی په کې ته نشته چې شرک بنه کوي خلا بنه کوي زنا بنه کوي ما پرونی درس کې ویلو چې اول کې اصلاح العقیده نو شرک تلار د سلې په لحاظ سره دا بدلیږي را بدلیږي ځکه بیزاوی دا څلور معنی او دا ځای بیزاوی کې مشکل دی ښه درس ته یادو نو مزي وکای اوس یو مسله چې امر بالمعروف کافی دی نهی عن المنکر ته ضرورت نشته نو لا اله سره بس کوي کلمه کې اول نهی عن المنکر ده دغه جواب دا دی چې امر بالمعروف دا مستلزم دی نهي عن المنکر لره دوی جواب دا دی چې یو امر بالمعروف ته او بل عمل بالمعروف ته نیکی کای نه عن المنکر راغلا لیکن امر بالمعروف مستلزم نهی عن المنکر لرنه دی دا دواړه مستقلی فریضی دي ما په تبلیغیانو تعریض نه دی ځکه هغه اومیان دي مسایل چې شروع کی نو بیا یو دوه تی خطا کیږي خپل شپږو نمبرو کې دي اوسیږي او قران کریم لا اله الا الله کې دواړه ذکر کړی دي نهی عن المنکر تخلیه مخکې ذکر کړی دا ورپسې تحلیه ذکر کړی دا صلات د دې قران کریم کې اته معنی راغلی دي لغتا صلات دعا دعوت لغتا دا شوه او دا ماده قرآن کریم کی په اتو معنیو مستعمل ده یو په معنا د دعا سورت توبه یو سل درین دویم صلاة الجنازه دغس سورت توبه چوراسی درین په معنا د دین سوره هود ستاسی و اتیا قالوا يا شعيب الصلاتك تأمرك پخانی ملګری چې کله د درس شوقیان ملګری وو نو هغه با شیخ په چتای دراړو معنا به کولا نو اسولاتوکا تحکم دې دین ستا انشاءالله الله پاک یو قوت قلبی ورکړی دی دویم قوت بدنی ورکړی دی دریم مالی ورکړی دی صرف ته هر یو قوت اعمال کل تن فی طاعت الله هغه عبادت دی نو یؤمنون بالغیب کی عقیده شو قوت قلبی صلات کی عبادت بدنی بدن دی مستعمل کو مانځ کی ټول بدن مستعملی فل سرکولیشن د ویني چکیږي او مکمل ورزش چې ورته ویل کیږي نو دا په صحیح مانځ کیږي زمونږ دا خو اقامت الصلات نه دی ملتونه دي نو هغه لیونی د شان आवाज کو چې وار ولا ورنکی الفاظ هغه بل شان ویلو زکه زه دو دروازې ډېر زیات ستړې کړم ښا د زنګونونو د کندو او د سر د تندي درز او دا تراوی یقیمون الصلاة منګوره کې کېدې شي چې اوس مړي هغه وخت کې بوډا او بار تیر منټ کې به مونږ او تراوی هر څه خلاصول ټیپ کړی یا کیسټي ولېګو نو د لغړی نه فتوا راغله چې دا سړی قتلول په کار دی چې حکومت قتل کی دته اقامت نه ویل کیږي استهزاء دریم قوت مالی شو ومما رزقناهم ينفقون قوت مالی د الله په لار کې خرج کول طالب العلم د تاسو را چنه دي کشر طالب دی چای دی په خکړه لک ته غلا ورکا قران کریم جامع الفاظ ذکر کیو بالخصوص په دې صورت کې مما زمخشری پنجپیر شیخ په کله تعبیر په لنګړه سره کاو کشاف کی ښه تفسیر دی معتزلی دی خو متعصب نه دی حال د مینی تبعیزی دلالت کوي په دې چې اسراف پنه کوي ها البته خواص مستثنا دي لکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال ورکړیو رد ده په سوشلیستو باندې چې دوی ټول مال به ورکړي الله وینه زینی ورکا سوشلیست اسی دروغ وی دعوی کئی ورکی نا سین ټول د دوی دی زرداری د بوټو د خاندان دی کمونستو دوی چې تقسیم چارا وسته دي زر زن زمین مشترک چرخ یو مارغه دی چې چاو خور داغه دی نه نه کله وی دا تقسیم په مالونو کې انګریزانو کړی دی الله وینا رزقنا ما کړی دی نحن قسمنا بینهم معیشتهم خرج کون کی لرا تسری دا چې دا مال ستا ذاتی نه دی د مزدور طبقې سره ټول کارونه په ځای ولاړ دي د ملک معیشت تبا نو ایثار پکار دی رمضان را روان دی رمضان پیکج پکار دی چې د کلی اغنیا فقراو لور کی په معنا د پیسې سره. برخه سورت واقعا بحثی نمبر آیات وتجعلون رزقكم ګرځوي برخ خپل برخ خپل بخاری معنا شکر کوم کړي دي لغوي معنا برخ انکم تکذبون اصطلاح کې هر هغه چیزو چې فیده په حاصلې دي شي مال اولاد مریان میوي وما الى ذالک او قران کریم کې په مختلفو معانیو سره دا مستعمل دی روحانی نبوت سورته هود 88 کې قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي رزقا حسنا دویم برزخی رزق اشکالات به ختم شي آل عمران او داغی یو سل یو کم اویا ایک سو انتر دنه مسلې نه خلق مسله جوړ کی هوا ولور کی ژوندې دي خو عند ربهم دي زما استاد سخنا دریم په معنا د باران زاریات 22 سلام پینځم ورکړ په دنیا کې قران کې دا معنا ډیر راغلی ده شپږم عرفي معنا نفع غستل هغه خوراک رزق یوازې د خړلو سکولو ته نه ویل کیږي بلکې ټولو ضرورتو ته ویل کیږي یو خبره دا او اوریدل پکار دی چې قران اکثر زینو کی د ځان د پاره جمع ذکر کړی د دته رزق نه ځینو څه ډیر جوابونه کړی دی اول چی الله پاک دا کار په ذریعی د ملائکو سره کوي جمع دویم تعظیم د فعل ته اشاره بهتر جواب دا دی چې والله اعلم بمراده دا من المتشابهات دی سلورم جواب الله پاک ادب خیمه او پاتا چې تمو تاسو وای نو دا اول جواب ما تاسو ته وی چې صفات فعلیه باری تعالی د فرشتو په ذریعه کوي صيغه د جمع ذکر ذکر کوي ومما رزقناهم ينفقون نفقا نفدا نفرا کما کلمه چې دا غي فا کلمه نونی او عین فای نو دا دلالت کوي په معنا د خروج انفاق ته انفاق ځکه ویل چې د مال څخه حصہ وستل دي انفاق د نفق نشو واجبی لکه نفقه بالوالدین خزه دې کړی دا نو نفقه من لباس وما الى ذالک پتا لازم استحباب لکه نفلی صدقات قرآن کریم یو لفظ چې ذکر کوي نو کله بالمعنى اللغوي او کله بالمعنى الشرعي چې نفس خروجي خدای سره به قید لګي سوره انفال او په دې ځان په هکې داغی 36 نمبر آیات شپږ دیرشم ان الذين كفروا اثر د عدم تقوا قران ذکر کوي یقینا کافران ينفقون اموالهم مالونه خرج کوي ولی ليصدوا عن سبيل الله خلق د الله د لارې نه منې کوي وسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ارمان بشي ارماني بشي چې الفاظ شرعیه قران حدیث کی همیشه بالمعنى الشرعي ها کچرته ستقرینا پیدا شي د پاره د معنا لغوي لکه اوس ما ذکر کړو مما رزقناهم ينفقون صفت مؤمنانو دي انفاق شرعي رومي مصنوي کې وایي چې منفق مجاهد راه حق است نه مسرف متبع راه هوا حافظ ابن حجر فتح الربانی دا فتح الباری خشر حضر دا بخاری کمیشته خپل دلیل ذکر کئی دا احنافو نه ذکر کئی ونذكر ما لنا وما لهم هدايه دواړه ذکر کړي البدایع والصنایع د کاسانی هغه دواړه ذکر کړي فتح القدیر هغه دواړه ذکر کړي امام بخاری حدیث ذکر کړي احنافو د تایید د مسلک او بل ذکر کوي یریږي هغه مضبوطی نو فتح فتح الباری وی چې الفاظ شریعه حمل کیږي په خپل معانی او شرعیه باندې مالن یصرف عنها صارفن شرعي مال خرج کول د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم د حکم مطابق شرعي مصارف کی لنډه خبره خرج کوي په شرعي طریقې سره ټول اقسام د انفاقاتو راواغست یوازې زکات عشر نه بعضی اوقاتو کې انفاق په سړي فرض ګرځي لکه په دینن وخت کې سوکړه او قحط ډیر شو کارونه ټپ شو اهل زیغ قرآن سره ټوکی کوي حافظ ابن قیم رحمه الله فرمای وتلاعبوا بالدين مثل تلاعب یو لسمه دو لسمه دلوی سوان شکرانی جواب د انفاق انفاق غیر شرعی دی او کته وای چې دا شرعي دی فلا بد لك من الدليل دليل خيا پنجاب ته چلان شي نو د احمد رضا ده او تفسیر لپاسه د مولوی نعیم الدین دا مفتی دی تفسیر نعیمی اغلی کی چې گیاروی ثابت ہوئی لکه زمونږ دی بلادو کې د مړی د کور روړای ما خامه شومه ناجایز دي ټول فقها او قریبا تلیریش کتابونو دا لیکلي دي طعام المیت شیخ ته پنځیر رحمه الله د کتابونو کرا کوټه معلومون کې نو هغه دا ټول اراجمه کړیو او یو کاپی وا کتابونه ابو داود عون المعبود بذل مجهود مشکل الاثار نو ما خبره اصل کې داسې کوله چې په دې ټولو کتابونو کې دا دي چې تر درې ورځو پورې ډوډۍ خوړل د مړي په کور کې دا ناروا دي نو دوی ضیافت منه ده صدقات خیراتونه منه نه دي الزامی جواب دا ده چې تاسو خو ضیافت د کور والا د طرف نه سړی خوري صدقه شو دوی خیراتونه من نه دي ضیافت من ده جعفر طیار چې کله شهید شو غزوه موتا نبی علیہ السلام پریشان حالو کور والو کړو چې زمون خاون براشي حکم راغې شهید جانډای غرزیدو تنو پریخي نیاحا ویر دا من فعل الجاهلیه دی لکه پښتانه چې بقړی وباسي ضیافت لفظ پکې د سره شته وی کتاب لیکلی دی چې ان تصدق فهو حسن کتاب دلیل پیش کا درې ورځې نورستو مشهور خبره دود عاصب ابن کلیب صفحه 544 کې چې نبی علیہ السلام د مړي کور کې زنانه راغله او نبی علیہ السلام لای دعوت ورکړ او نبی علیہ السلام قبول کړ مشکات غورا اغا رواه ابو داود ابو داود خپل نه دی کتلې د بل نه حواله را نقل کړی دا مشکات کی په ډیرو زینو کې غلطی ده رواه مسلمون چې نبی علیہ السلام ذکر کو ورفع بها صوته حواله په مسلم ورکی مسلم کې نشتا دا روایت ابو داود کې عاصب ابن کلیب ذکر کړی دی صفحه 171 جلد دویم امرأة المیت پکتا نشتا دار قطنی صفحه 545 مسند د امام احمد صفحه 294 مشکل الاثار 132 جلد دویم شرح د معانی الاثار 320 جلد دویم مستدرک د حاکم مسند د امام اعظم کې خود سره امراتون دینا رجلون دی مسند امام اعظم کې امرأة من قریشین مړی انصارو کرش شویو کلوی امرأتون کی دا تنوین عوض د مضاف الیه دی دا ست ستا کافی خو نه ده ستا تاویلات پکې ته نه چلیږي ټیک دا منګه جواب تسلیمی چې ورکو داسې به ورکو چې نبی علیہ السلام لای دعوت ورکړو او اتفاقا مړې وشو نو دې به مناسبه غنله بل منګ دا تاسو کو چې د خزي میلمستیا کړې دا او که خیرات ضیافت خو تاسو ناروا وای فما هو جوابکم فهو جوابنا کتوې خیرات کړي دي نو نبی علیہ السلام د چا خیرات خوړلې نه دي دروغ منګړت دو جوړي چې د نبی عليه السلام زوی ابراهيم چې کله وفات شو کجوري تقسیم کړی دي حواله ورکي مولا علي قاری باندې مولا علي قاری دا کتابونو کې دانش شته مجموعه الفتاوا صفحه 74 کې وایي چې دا حدیث موضوع فتاوا رشیدیه کې 150 ينفقون انفاق الشرعي تدی وجن اصل حدیثو پنځپیر شیخ رحمه الله بکله فرمایي چې اوله پیړۍ کې دا سړیو ودو خزا کړه عامه خزا خپل قرن کې سړی و نو بیا ښځه شوه آ تطبیق یې وکړه دعوت سړی ورکړی و سړی نه و ښځه راغله علمګیری لیکلی دي صفحه 95 مې جلد شپږم کې چې یو سړی وصیت مو وکړو چې په ما پسې به ما خامي کوي نو وصیت باطل دی ښه. دو چې کوم لیکلی دي چې نبی علیہ السلام په ابراهیم پسې کجوري تقسیم کړی دي او توای دا علوم دیوبند ایک سو بہتر امداد المفتیین دا خبر ګڼو کتابونو ذکر کړی دا ښه حوالجات صفاتو کې به ته ایست او تئی د مطبع کې غدې عنوان ګوره مما زین داغین علم دې در سره پټوي مو الله درکړې دې نو یون فقون والذین یؤمنون بما انزل الیک هغه کسان چې دوی یقین کوي پاره چې را لېږل شوی دی تا ته عقیده عبادت بدنی عبادت مالی دری قوتونه الله پاک انسان لور کړیو او داغي اعمال کل قوت فی طاعت الله نو اوس تشریح ما علم زمنن کوي د اول صفت د ایمان بالغیب تشریح کوي والذين يؤمنون بما أنزل إليك إيمان بالكتب المنزلة دا تصریح بما علم ضمنا ده بالغیب کی دا راغله تصریح بما علم ضمنا تعریض دی په يهوديانو باندې عیسایانو باندې چې دوبوي منګو مؤمنانی ایمان بالغیب لرو ګنس کو مال ورکو تصریح کی چې ایمان بالغیب کی شرط داده چې ایمان بجميع ما انزل الله تعالی دو خو خپل منو د بل نه منو والذین یؤمنون بما انزل الیک عام پریخه ده صرف قران نه ده مراد وحجت فی دوار سنت ور سره فواسطی د جبرائیل وی او کنا د ایمان د شرایطو نه حدیث منل شو ها سپاتې شو دا خبرې چې مسائل اجتهاد دین دی خو ایمان نه دی وما انزل من قبلک دیباره کی روایات اغا ضعیف دی عام منل ضروری دی چه سمرا وحش شوی ده په پوخانیو کتابونو وحی ایمان اجمالی چې دا من الله او حق ایمان بما انزل الیک بما انزل علی النبی صلی الله علیه وسلم اجمالی او تفصیلی دواړه اجمالی چې دا حق دی د الله د طرف نه دی تفصیلی چې په هغې باندې عمل کوي یو یو جزئیه راخلي او په هغې عمل کوي تفصیلی ایمان قرآن اوی وما انزل من قبلک مرزا باندې رد شو میرزایی کافر ما انزل من بعدکم وی ښا د من قبلک د لفظ نه دا پته ولګی دا چې د وحی انتها رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دا او دا اتفاقی عقیده ده د مسلمانانو ختم نبوت چې څوک انکاری دی حیلی والی جوړی نو دا کافر دی او دا 73 عین کوسه په دور کې د علماو په محنت په دلایل سره د قادیانی کفر ثابت شوی دی بما انزل خبر واوري انزال په اصل کې را کوزول د یو چیز د بری نه کټ لکه باران قران کریم کې اکثر دا په معنویات او وحی کې مستعمل دی د جبرائیل سره او کنا محسوساتو کې لکه باران معنویاتو کې لکه وحی اوس دې مقام کې اشکال دار راځي چې سوره اعراف کې شپږشتم نو انزال خو تاوی چې د بری نه راخ کوزیده کتی تا یا نقلا جامه کې را کوزیده نشتی وسپنه کې نشتا نو دغلته انزال په معنا د خلق الله وی چې جامه در لما پیدا کړی دا اوسپنه ما پیدا کړی دا او په اسماني او تدبیراتو سره ها دا لفظ د انزال متعدی مزی یو دی لفظ د مجرد لفظ د مجرد صف او صف په معنا دراکوزولو سره د برې نه ښکته قادیاني دجال هغه وایي چې ينزل فيكم عيسى ابن مريم ينزلو په معنا د پیدایش سره دی سوره اعراف دلیل وی حدید دلیل وی دجل فریب دی ينزلو حدیث کی د نزول نه دی او نزول د خلق په معنا هیڅ ځای کې نه دی راغلی انزال دفعی نزول تدریجی کتوی باران تدریجن رازی یو ځل نه راوریږي اصول کې موږ ویلو چې کله کله انزال په معنا د تنزيل راځي ابو الحیان بحر محیط والا په کشاف رد کوي قیده کلیه مگر زو قیده اکثر هیڅ اشکال نشتا یو دبل په ځای مستعملی دی شي والذين يؤمنون بما انزل اليك جسم لريو کنا جسم فرشتي وما انزل من قبلک جسم نلری لکه باران وبالآخرت هم یوقنون ایمان بالیوم الاخر ایمان په قیامت باندې او دا پنځم صفت ته غیب کې داخل دی تعویز دی په يهودو باندې یو نقطه اهتماما بشان الاخره چې سخت روز را روانه ده تسری زکو شو دویم تعریض په يهودو باندې دوی من ایماندار یو زمون په آخرت ایمان دې ټوکی ور پوری کوي شتنا کوي زمون شفاعه دي دو اخرت منی نه او کمنی نو یرا د جنت ټیکداران مونږ یو ها نو دا اصل کې اخرت نه منل دي دا لفظ قرآن کی چې ادار ور سره ذکرې دا لفظ د بالآخره 115 پیری ذکر دی ادار نه پیری وبالآخرة هم یوقنون تقدیم د ما حقه التاخير دا د حصر د پاره نه دی للاهتمام د قیامت ډیر نمونه دی او قران کې ذکر دی 33 آخرت اصل کې صفت ته غلبه د اسمیت په شوی ده موصوف بالکل محذوف حالتون او کله چې قران موصوف ذکر کوي نو دار موصوف ذکر کوي چې دا راشي جنت بې د موصوف نه راشي نو ټول آخرت قران او سنت کې د دار نه علاوه د آخرت لپاره بل موصوف نه دی راغلی مرزایی ویو بن نبوت الاخره الزامه وایا ستا تعین خو پکې نشتا بالرسالة الاخرة تقدیر چې ته کوي نو هغه قرینه غواړي او قرینه قران خپل ذکر کړی دا سورته حج کې دا عنکبوت کې 64 نمبر سلور شپیتم وان الدار الاخره لهي الحيوان کور وسنه پورا جون هغه دی هغه جون پورا دی لو کانو يعلمون وبالآخرة هم يوقنون عین الیقین چې حاصل په معاینه حق الیقین دلیل او معاینه دواړه یو انسان وی جبین خوګ دی علم الیقین سو کې خوري پړق واسي د خلینا تیوینی عین الیقین پخپل دیو خور حق الیقین ډنډارا سړی اوچی چی نو سوی کئی درد کئی علم الیقین چوکی چی چلے دے سوی سوی کئی عین الیقین تیو چی چلی حق الیقین په دغه شکل علم د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنت خلاصه د آیات دنیوی اخروی جزا دنیوی علا هدن کلک دے په هدایتا اخروی هم المفلحون الفلاح نحو کی یو ضمیر دی او بل اسم اشاره ده ضمیر کی فقط ذات مرادی اسم اشاره کې ذات مع الاوصاف اولائک معنا ما دا وکړه د دې صفاتونو والا شیخ ته پندای په فرمایلی دي اوصاف جس جماعت میں موجود هو علا د پاره د تمکن دی علو دو قسم دا یو حقیقی چې حسن ښکاری لکه زید علی السطح شک باندې دی مجازن تمکن او کلکواله لکه دلته خلق یو خبره جوړه کې او غي ته هدایت وي نه نه غي ته قانون وي نه نه اولائک علی هدن خو من ربهم صحیح هدایت الله والا هدایت ته هم ضمیر فصل ذکر شو المفلحون معرفه د پر د حصر خاص دوی نو موږ وخت سر نه جواب ذکر کړو چې قران کامله درجه ذکر کړي مفلح هغه څوک دی چې ابتداء جنت تلاش شي نور مصائب فران شي یو انسان دی او داغه عقیده برابر ده ایمان بالغیب شته اعمالو کی کمی دی مونځ کی انفاق کی کمی دی مصائب به پراشي خو بیا به جنت ته ځي مفلحون فلاح قران کې صریح پیری ذکر ده ناپوه خلق د دنیا فلاح تا کامیابی تا کامیابی وی فلاح د فلحنا لغتن شخص ذکر کول قطع جدائی فلاح مندون کی مصیبتونه او تکالیف سری کی مقصد ته ورسیږي اولائک هم المفلحون عرفنا مقصد حاصلول او د مصیبت نه بچ کېدل استناد قران کریم کی مفلح هر هغه چاته ویل کیږي چې ابتداءا جنت ته داخل شي د اور نه بالکل بچ شي د دې وجنا د اور نه بچ کېدل قران کریم لفظ د فلا ارفع په بشارت تاوی کی ذکر کئی د فلاح اطلاق چې دی د دنیا په نعمتونو باندې صرف دنیا پرس باطل پرس خلق کوي یقینا کامیاب دی نن روز هغه څوک چې بره وکړو ماده د فلاح اوس ما تاسو ته وی چې تلیخ پیری ذکر دا یوزه د دنیا باقی فلاح اخروی یولسو آیاتونو کې نفی د فلاح راغلی ده او د هغې شپږ صفات دي، شپږ اسباب دي. ظلم دویم جرم دریم سحر څلورم الله پنځم مرتد کېدل او شپږم کفر د دین علاوه قران کریم کې اسباب د فلاح اخروی ذکر دي ظلم انعام یوشتم اکیس ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ظالم إنه لا يفلح الظالمون يقنا نشي بچكي ده ظالمان یو دریم سحر طه داغی 69 نمبر آیات یو کم اویا ولا يفلح الساحر حيث أتى نشي بچ کېدی جادوګر سلورم افتراء علی الله سورہ یونس کی نفی د فلاح په سبب د شپږو سببونو، ظالم نشي بچ کېدای، مجرم نشي بچ کېدای، ساحر نه، مفتری علی الله نه، ارتداد نه، کفر نه، د دین علاوه فلاح اخروی ذکر ده قران د متقینو مصداق لومبه صحابه وو او هغه ته مفلح وي نو مقصد دا چې په دوی کې به اسباب د نفي د فلاح نه ابن قتیبه مشکلات القرآن کی د فلاح معنا کی الفوز ببقاء الابد فلاح دو چیزونو کې مشترک ده یو الفوز بالمراد چې سړی مقصد ته ورسی اور فاتحه کې د دین تعبیر کړو او مغضوبا علیهم سرا عنادی کافر استناح ذکر کو چې د دې د مخ کې سره هیڅ مناسبت نشته چورلټ بایکاټ او دی تربت تا تضاد وی مخکی منون کیو او دا نمانی قرآن کریم اقسام د خلقو ذکر کئی نو دری قسم خلق دے مومنان کار کافر او دوپړه ربط تدی د ما قبل سره ربط تتزاد شو مخی منون کی دانه منون کی عنوان د آیات کریمه بیان او ذکر د فریق ثانی خلاصہ د آیات د دو دری اوصاف دری نخی یو حق نه منل عناد شو انکار عن الحق دویم تبلیغ پی اثر نه کوي دریم د دوی نه تمه د ایمان ملره سورت فاتحه کې د دوی نه تعبیر شو په مغضوب علیهم سره او دلته عنادی کافر دری قبائح د دو ذکر شو انکار علی الحق عنادن صرف وصف په ذات راته لو مستوین ور ترکیب رزی کړي دي چې الامرانی سواءن کته حذف د عمده نو موږ وایو بشریکه تفسیر جایز دی سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم د عام مفسرینو په نس باندې سواء عليهم دا خبر مقدم شو او انذرتهم ام لم تنذرهم په تعویل د مصدر سره مبتدا مؤخر شو او لا یؤمنون جمله معترضه شو پټول او قران کریم کې دا ماده 525 پیری ذکر ده عرف ته لغتو کې پټول د نعمت ته ویل شي ناشکری ابراهيم کې ومايات کې او کچری نا شکری د نعمت وکړه کې دې شي موږ نا شکری د نعمت کړي د طلباو کړي الله دې نه کی کشي الله دې موږ ته معافي وکړي نو ان عذابي لشديد اليوم هر څه شته عالم شته طالب العلم شته مراکز مساجد مدارس شته پابندی ده وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ تأذنا عام خبر ورک پختو کی لئن شکرتم لازیدنکم شکر نعمت نعمت افزون کند زمون یقین دے پر اللہ چې الله پاک به دا پابندیانی ختم کی ملک نه دی الله پاک دا وایرس ختم کی کفر نعمت از کفت بیرون کند بے قدری دی اکڑا حافظ ته الله قرآن یاد کړو په سینه کې او د بی قدری وکړه نو از کفت بیرون کو ندیر بکی تی پی ا دوباره یادول به ډیر ګرانی ها دارنګي په عرف ته اهل لغت منطق انکار ته ویل شي که د حق او که د باطل قرآن پکا پاک کې شته فکفارته فکفارته کفاره ته کفاره ځکه ویل کیږي چې پټون کې د ګناه ده زمیدار سورته حدید کې کفار ورته ځکه وی چې د تخم پټي پزمکه کې دغه سوره ابراهیم دی او داغي دوشتم دی انی کفرتو اوله معنا فمن یکفر بالطاغوت انکار کول د بندګۍ د غیر الله نه فمن یکفر بالطاغوت د سورته بقره دا 256 خطیب شربینی عام مفسرینو د کفر څلور اقسام لیکلي دي یو کفری انکاری نه پیجنی او نه اقراری دویم کفر جحودی پیجنی لیکن اقرار نکی لکه کفر د ابلیس او په جنگلو یوا لیکن اقرار نه کو لیکن عمل نه لکه کفر د ابي طالب کفر نفاقی چې په جبه اقراری او په زړه عقیده نه او دا اقسام د کفر حقیقی دي ښه اصطلاح د شرع کې مقابل د ایمان شرعي انکار ایمان ویلو تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم نو کفر شرعی اصطلاحی انکار عن جميع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم وعلم ضرورتاً د قطعیات او د یقینیات نه انکار لیکن عمل نه نفاقی دوپړق دی په جبه اقراری په زړه عقیده نه هغه امور چې قران کریم پاغي باندې اطلاق تو فوق کو ور کړی دی ناغی ته نواقص د ایمان ویلی شي ترک العمل ته قران کفرون دون کفرون ویل دي ښه ترک العمل بالکتاب والسنه امام بخاری دا ذکر کړی دي آل عمران کې د دې وجنه قران کریم کې د دې ګڼ مستاقات دي کفر په معنا د شرک سله کې با لکه سورته بقره او داغي اتشتم آیات کې کیف تکفرون نو بالله کفر جهلی بقره نواسی عنادی کافر بقره ایک سو اکاسٹھ دام ان الذین کفرو جادو بقره ایک سو دو منافقت آل عمران ایک سو چپن ناشکری ارتداد سحر تولی عن الرسول د ایمانیاتو نه انکار هاوس راشه ترک العمل دی تا کفر دون کفرین وی او دا کفر حکمی دی خواه که ترک العمل اعتقادنو یو فرض نکول دی یو اعتقاد د عدم فرضیت ته نو په عدم ادا سره سړی نه کافر کیږي لیکن په عدم د اعتقاد سره سړی کافر کیږي ان الذين كفروا ترک العمل اعتقاد کی نو کفر حقیقی دیات بنی مشهور سوال دی چې کافران ایمان نه وروړي صحابه اول کا کو حالت ته کفر کیو ایمان رانه قران څنګه دا خبره کوي نو جواب دلتا ان الذين كفروا موصول سل ذکر دي او دا د پاره د عهد دي عنادي کا سواء علیهم لفظ د سواون قران کریم کې ویش پیری ذکر دی ترکیب ماو کو چې سواون ان حرف حروف مشبعه بالفعل الذين كفروا دا اسم د ان سواون خبر په یو قول سواء مصدر په معنا د مستوین مصدر مبنی للفاعل او دا سوره یاسین کې معنا مصدری بتا اخلی انذرتهم ام لم تنذرهم اول حمزه استفهامیه ده لیکن دلته استفهام غرض نه ده بلکې تاکید د تسویه د پار راغله ده او قرینه پدی باندې لفظ د ام ده فعلونه دو راغلو تنظر انظر په معنا د مصدر فعل مقصد نه انذار کو ذالکا ملګری خیال ساتي چې ترکیبو کی نو معنا داغی مطابق کوا انذار اعلام مع التخویف د مسلې نه خبر ورکول سره د یری ورکولو نه داغه پنه منلو الک محنت کوا که محنت نه کوي نو فعل بشي چې اعلام ور سره نه نو هغه صرف تخویف دی قرطبي د انذار سره یو بل قید لګولی دی چې فراخه زمانه وي د پاره د ځان بچ کولو که فرصت ور سره نه نو دې ته اشعار ویل کیږي ان الذين كفروا ستر الحق عنادا حق نمانی استیناف ما تاسو ته وی چې د دوی په درمیان کې تضاد دی بالکل اپوزیټ دی یو بل هغه منون کې او دا نه منون کې دي دفه د شبی هم راغلا مړه په دا پکې چا راويسته دي فلسطین منی چې دا زوال او نو دوبوي چیش مسلم خو یو شی دی کنه قران وینا ان الذين كفروا ما تاسو ته ان الذين كفروا مغضوب عليهم سرد علم هم الذين عرفوا الحق فرفضوه دو طریقې دي او کله په خوشالولو سره سړی ته ترغیب ذکر کی دلته انذرتهم بشارت نه دی ذکر کړي انذار زیات مؤثر دی ها په قبول د وعظ کې په نسبت ته بشارت قرآن فصیح بلیغ کتاب معجز دوی انذار اثر نکی نو بشارت په پیس اثر کی خیر دی په خیر خو سپی دی رانه کولی کا قرآن کریم انذر تا نسبت دوی ته کړی دی نسبت پیغمبر ته کړی دی انذرتهم للتعذيب د نبی عليه السلام انذار زیات موثر دا عیله تسری ده کستانه منی خیر ده نو راشه لګرستو سواء علیهم علیک مبالغه ته بیان کوا تا ته د تبلیغ خپل اجر میلاویږي د دوی نمنل بل خبره ده کوي طلبا دي هم طالب نه یادې نو غزان له خبره ده سواء علیهم بوج پدوی دی ښا تا انذرتهم ام لم تنذرهم نسبت انذار پیغمبر ته د تفخیم دی ښا او هر مبلغ او داعی هغه ته دا تسلی پیغمبر انذار اثر نه کوي الله خپل اجر میلاوي ښه نو خیر دی ته خپکی غمو لا یؤمنون جمله معترضه یا خبر ثانی د ان د پاره یا سواء حال کا او دا د دو دریم قباحت ته تم د ایمان کې مساتا عدم ایمان د دوی فی المستقبل تر مرګ پورې هم دوی ایمان نه وروړي لا یؤمنون زیدیان عنادی کافر عتبه شیبه په کفر مړه قران معجز اخبار بالکل صحیح الذين كفروا زیدیان اشکال په دې مقام کې دا راځي او موږ په اصولو کې د هغې دفع کړې وه چې الله خبر ورکړ په عدم د ایمان د دوی چې دوی ایمان نه وروړي نو د دې دا مطلب شو چې الله د دوی په ایمان راوړو باندې راضي نه دی نو د دوی څه نقصان شو د دوی په کفر باندې راضي دی لا یؤمنون جواب یو اخبار دی یو رضا ده ها اخبار او د دې مثال واضح دی وایټ کستا مریض پروت ته هسپتال کې ډاکټر راوته د مریض خپلوانو ته وایي چې د دې مریض حالات خنه دي نو د دې دا مطلب نه دی چې ته وای چې ډاکټر زما د مریض په مرګ خوشاله دی زما دشمن دی اخبار د الله تعالی په عدم ایمان د دوی رضا بالکفر نه ده دویم قرآن تسویه پیش کړه انذار او عدم انذار چې دا برابر دي فضل خداوند چې میسر شود خواند او ناخواند برابر شود نو کله ناخوانده د خوانده شي نو دا فایده ده او کله خوانده په شان د ناخوانده شي نو الله پاک وی چې نوې زیرکتیا نه ده بلکې انذرتهم ام لم تنذرهم دا استفا استوا د جهل د وجه نه ده لا یؤمنون انذار دوی لره فایده نه ورکي انذار پشان د عدم انذار فلا یومین تم د ایمان د دوی نه لره ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم مهر وهلې دی الله پاک پزړونو دوی او په غوګونو دوی او په سترګو دوی باندې پردي دي حاصل دا ختم الله على قلوبهم صلب آثار د انسانیت مخکې ذکر د قبایح شو نو اوس د دو سزا ذکر کوي ختم الله دنیوی سزا صد د آثار د انسانیت اخروی سزا ولهم عذاب عظیم ختم الله على قلوبهم دا جمله علت تفارد ما قبل ده عنوان د آیات تخویف دنیوی اخروی خلاصه بیان د عقوبت د دنیا سل د آثار د انسانیت عقوبت د آخرت ولهم عذاب عظیم سزا د انسان انسانیت چې د پدریو سيزونو دی په زړه ادراک کوي په غوګونو حق واوري وعلى ابصارهم په نظر حق ته وګوري ختم الله على قلوبهم د ختم د قلب سره په قران کریم کې سلو پیری ذکر دی یو دلته نو دویم حمیم جاسیه او داوی درشتم آیات تیس بطريق الإخبار عن قال الكفرة وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وختم على قلبه دا عطف ته مسبب په سبب د اظله الله ولی سلب د آثار د انسانیت ته وختم على سمعه وقلبه ان اخذ الله سمعكم وابصاركم واخلی الله ستاسو نه وګونه ستاسو کوم دي کی اړون دي کی ابن کی علا قلوبکم زړه ستاسو نه پوهی انظر کیف نصرف الآیات قسم قسم دلائل من بیانو ثم هم یصرفون بیا دوی د حق نه مخړی حمیم شورا کی بطریق التعلیل تعلیق د پاره د اظهار د قدرت ته الله چې الله قادر دی حمیم شورا انعام کیم داسی شو او حمیم شورا تلیرشتن کیم داسی شو دلتو من خز اللہ حمیم شورا تلیرشتن چوبیسو جاسیه درشتم بطریق الاخبار عن حال الكفرا انعام شورا کی بطریق التعلیق الله قادر دے چستا زړه بند کی سل د آثار د انسانیت دا ختم لغتن بلوغ د یو چیز اخر تا چیز اخر ته ورسی عرفن چې شی اخر ته ورسی او پاغي باندې مهر ولی شي لکه سورته تطفیف شپږشتم کې نو د ختم سره دا لازم وي مهر په یو شی باندې مستلزمي دوه چیزونه لره یو دا نه څه شی ته به نشي وسته جامعیت ورته ویل کیږي دویم بل شی پکې ورته نه شي نشته مانعیت ورته ویل کیږي جامع خپل افراد لرا خروج دینی کیږي لازم د مهر سره چې دی نو بندیدل او منکول دي اوس دې کې څه معنا مراد ده دا ان شاء الله سبا ویو